دلته نه مصنف رحمت الله علیه د حدیث مسلسل بیان کوي داغي انواع او اقسام به ذکر کی بیا چې باغی کې کوم اشهر او معروف مصنفات دي داغي ذکر بکئی نو مصنف رحمت الله علیه وی اول د دې تعریف وی لغتا اسم مفعول من السلسله دا مسلسل د اسم مفعول صيغه ده د سلسله یسلسل سلسلتون او دا سلسله ویل کېږي شي اتصال الشیء بالشیء یو شی د بل سره پیوس کېدل څنګه چې د هغې په کړو کې تماثل او یو شانتیوالی او اتصالی په اصطلاح د محدثینو کې مسلسل سره وي هو تتابع رجال اسناده على صفه او حاله للرواه تاره وللروايه تاره اخرى چې د دې د اسناد د رجالو تتابع راشي په یو صفت باندې یو صف یو صفت باندې دا غي تتابع او یو شانتی والی یا په یو حالت باندې کله به دا تتابع د روات راغلی کله به دا تتابع د روایت راغلی وی شرح التعریف أي أن المسلسل هو ما توالى روات اسناده على وي مسلسل اغیله وي چې داغي د اسناد راویان پر لپسې شوي على الاشتراك في صفة واحدة للروات چې په یو صفت باندې د اشتراک راغلي دراویانو په یو صفت باندې روایت نقل کړي لکه امثله نه بواضح شي او الاشتراک فی حالت واحده لهم ايضا یا دا اشتراک په صفت نی په یو حالت باندې وي د دې راویانو او الاشتراک فی صفت واحده للروايه یا دا اشتراک په یو صفت باندې راغلی د روایت د پاره نو د دې تعریف نه دا سرګند شوا چې د مسلسل درې انواع دي لکه مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي ويتبين من شرح التعريف ان انواع المسلسل ثلاثه د دې تعریف نه دا سرګند شوا چې د مسلسل درې نوع دي امام بیقونی رحمت الله علیه په خپل منظومه کې وایي تعریف د مسلسل چې کوي په اشعارو کې داسې کوي وایي مسلسل قل على ما قل ما على وصف اتى مسلسل قل ما على وصف اتى مثل اما والله انبأني الفتى مسلسل وی اغیله وی چې په یو صفت باندې راغلی مثال به څنګه یې اما والله انبأني الفتى چې هر یو راوی وای مال دې ځوان خبر را کړی دی کذاک قد حدثنيه قائما دارنګ مال حدیث په ولاړه بیان کړي نو هر راوی وای چې مال استاد حدیث په ولاړه بیان کړي یا داسې مثال به او بعد ان حدثني تبسما مال چې حدیث بیان کو نو استاد می تبسم کو مسکه شو نو بیا چې شاګرد نقل کوي د روایت نو غوي چې مال استاد دا روایت بیان کړو نو مسکه شو تر دې پورې چې اخیرنۍ کړي د اسناد لرو رسی مصنف رحمت الله علیه وی اول المسلسل باحوال الروات کم حدیث چې مسلسل وي د راویانو په حالتونو باندې نو احوال د روات چې دي اما اقوال و اما افعال یا به اقوال وي یا به افعال وي و اما اقوال و افعال معا یا به اقوال و افعال دواړه وي د هغه مثال چې مسلسل وي به احوال الروات القوليه چې د رواتو احوال قوليه پکې مسلسل شوي مثل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له یا معاذ انی احبک ای معاذ زه د تا سره محبت ساتم فقل فی دبر کل صلات نو د هر موز په اخر کې وایه فرض موز نه رستو اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک فقد تسلسل بقول کل من رواته وانا احبک فقل د دې تسلسل داسې راغلی هر راوی چې خپل شاګرد له دا روايت بيانوي نو اور له پکې وایي چې زه تا سره محبت ساتم نو دا دعا د موز نه رستو وایا نو دا تسلسل راغلی دی په احوال د رواتو سره خو بالقول چې هر یو وی انا احبک فقل فی دبر کل صلات دویم چې المسلسل باحوال الروات الفعلیه چې حدیث کې تسلسل راغلی دراویانو په هغه احوال فعلیه سره مثال حدیث د ابو هريره رضی الله عنه د کوم چې امام حاکم مستدرک کې ذکر کړی مستدرک کې نه په معرفت علوم الحديث کې ابو هريره رضی الله عنه وایي چې شبک بيدي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الارض يوم السبت او نبی صلی الله علیه وسلم تشبیه کول یدین کړو دا ګوتی په یو بل کې ور کړی وي او حدیث بیان کړو چې الله رب العالمین د ازمکه د خالی پر ځبانه پیدا کا فقط تسلسل بتشبیه کل من رواته بيد من رواه عنه نو دې کې هم دا تسلسل به تشبیه کې لید راغلی هر استاد چې شاګرد له حدیث بیانې نو دا غلاس سره تشبیه کوي دا ګوتې ورله په ګوتو کې وردن کې ورلوي چې خلق الله الارض یوم السبت درم المسلسل باحوال الروات القوليه والفعليه معا چې دا تسلسل به په قول او فعل دواړو کې راغلی حدیث د انس رضی الله عنه چې دا امام حاکم په معرفت علوم الحديث کې ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا یجد العبد حلاوه الايمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره و یو بنده د ایمان خوګواله حلاوت تراغی نشي محسوسوله چې په تقدیر ایمان نه وروړي کده خیر تقدیر ده کده شر ده که خوګ ده او که تاریخ ده وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حدیث بیان کو نو به خپل ګیره مبارک داسې رونی و موټه تی نه جوړ کو او وی وی آمنت بالقدر خیره وشره حلوه ومره تسلسل بقبض كل راو من رواته على لحيته وقوله آمنت بالقدر خیره وشره حلوه ومره هر راوی چې دا حدیث شاګردانو له بیانای نو دغه کیفیت سره بیانې چې ګیره په لاس کې رونی سي موټه تنه جوړ کی او بیا وای چې ما ایمان راوړ په تقدیر باندې الی اخره نو دا هغه مسلسل شو چې قول او فعل دواړو باندې د دې تسلسل راغلی نو دا ډومبنه قسم شو چې مسلسل وي به احوال الروات او احوال د روات بیا درې قسمه ذکر کړ قول به یا فعل به یا بقول او فعل دواړه دویم چې نو مسلسل دی به صفات الروات چې دراویانو په صفاتو باندې پکې تسلسل راغلی دا صفات هم چې دی یا بقولیه وي یا بفعلیه وي وصفات الرواه اما قولیه و اما فعلیه اولنې المسلسل بصفات الروات القولیه مثل الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف فقد تسلسل بقول كل راو فقرأها فلان هكذا حدیث مسلسل د راویانو صفات قولیه دارنګ دا غي احوال قولیه متقارب دي بلکې یو شی دی کدا غي صفات قولیه وي او کنا احوال قولیه وي په دې کې تماثل نه یا نو هر راوی چې دا حدیث مسلسل بقراءه سوره الصف بیانای نو بیا پکې داسې وای فقرأها فلان هكذا فلانی مال دا سورت داسې ولوستو دویم مسلسل بصفات الروات الفعلیه چې د راویانو فعلی صفات باندې په دې کې تسلسل راغلی کاتفاق اسماء الروات لکه د راویانو اسماو کې اتفاق راغلی وی کل مسلسل بالمحمدین لکه د یو حدیث په اسناد کې محمد محمد راغلی محمد عن محمد عن محمد هر راوی نوم محمدی نو دې کې صفات د غي فعلی ذکر دي او اتفاق صفاتهم کالمسلسل بالفقهاء او الحفاظ چې یو حدیث مسلسل وي په فقها او حفاظ سره چې هر راوي فقيه وي حافظ وي حافظ نه مراد حافظ الحديث او اتفاق نسبتهم یا په نسبت کې اتفاق راغلی د اسناد د ادا کولو د غسیغو سره چې کومې صيغه ادا کوي یا به زمانه د روایت سره یا د غي مکان سره نو کوم چې المسلسل بصيغ الادا د غي مثال سره مثال حديث مسلسل بقول كل من رواته سمعت او اخبرنا هغه حديث د چې داغي سند داسې راغلی چې هر راوي پکې سماع ذکر کړي چې سمعت شیخي قال کذا سمعت قال کذا او اخبرنا یا په صيغه د اخبار سره راغلی دویم چې المسلسل بزمان الروايه كالحديث المسلسل بروايته يوم العيد لکه حدیث مسلسل چې هر راوی وي د اختر پر ورځ باندې استاد دا حدیث مال بیان کړو بیا شاګرد مو چې مال استاد دا په دغه باندې بیان کړو د اختر پر ورځ باندې دریم د المسلسل بمکان الروايه هغه حدیث مسلسل دی چې د روایت په مکان کې تسلسل راغلی کل حدیث المسلسل باجابه الدعاء في الملتزم چې ملتزم سره دعا قبليږي او د ملتزم سره هر استاد د حدیث شاګرد ل بیان کړي ملتزم کم ځای دی د خانه کعبه د دروازه او د حجر اسود د منځ د لغونتي ځای چې دی نو دې سره دعا قبليږي بعضي موقوف روایت پکې راغلي چې سندن پاغي کې مقال مشته نو هر استاد دا حدیث شاګرد له دغه ځای کې بیان کړي نو دی لوی مسلسل به مکان الروايه افضله افضل په دې مسلسلاتو کې څه شی دی وافضله ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس په دې ټولو کې افضل مسلسل هغه دی چې دلالت کوي په اتصال في السماع باندې چې هر شاګرد د استاد نه حدیث اوریدلی سماع ثابت وي وعدم التدلیس او دا مشتمل په تدلیس باندې ني مطلب دا چې اسناد متصل او صحیح وي پاغه کې ضعف انقطاع ني نو دا په ټولو کې افضل له من فوائده د دې حدیث مسلسل فائدہ صدا د فواید نه سدي ومن فوائده اشتماله على زياده الضبط من الروات اشتمال د دې ده باغه مزید ضبط باندې دراویانو نه چې دا راوی دا حدیث دومره یاد کړی دی او دې لپاره داسې ضابط دی چې دلې هغه کیفیت او صفت معلوم دی چې په دې صفت باندې استاذ دا حدیث مال بیان کو په دې ځای کې مال دا حدیث بیان کو په دې طریقه باندې دا حدیث بیان کو هل یشترط وجود التسلسل فی جميع الاسناد آیا وای دا خبره شرط ده چې دا تسلسل به په ټول طبقاتو د اسناد کې وي نو جواب دا دی لا یشترط ذلك دا شرط نشته چې دا تسلسل په هر طبقه کې وي فقد ينقطع التسلسل في وسطه او آخره کله په دې تسلسل کې انقطاع راځي په منځ د سند کې یا په اخر کې لكن يقولون في هذه الحاله په دې حالت کې بیا محدثین داسې وایي چې کمزې کې تسلسل راغلی درمیان کې یا اخر کې هاذا مسلسل الی فلان تر فلانی پورې دا حدیث مسلسل دی اپل پکې بیا تسلسل نشته بل مسله ذکر کوي لا ارتباط بین التسلسل والصحه د صحت او د تسلسل په منځ کې ارتباط نشته کله به حدیث مسلسل وي خو سره د دې نه ضعیف به په هغې کې به انقطاع وي وی فقلما يسلم المسلسل من خلل في التسلسل ډیر کله ته دا مسلسل چې دی د بسالم وي د خلل نه په تسلسل کې په اصل تسلسل کې به خلل راغلی وي یعنی په دې کې به استمرار ني او ضعف یا به پکې ضعف وي وان کان اصل الحديث صحيحا من غیر طریق التسلسل اگر چې اصل د دې حدیث دا به صحیح وي بغیر د دې اسناد د تسلسل نه دا تسلسل به صحیح نه چې ما د استاد نه په دې طریقه اوریدل مال چې حدیث بیانول وی خاندل یا مال چې حدیث بیانول نو په سر باندې لاس کې خودو ګیره ونی و په دې تسلسل کې به انقطاع راغلی او اصل حدیث به ثابت وي امام سیوطی رحمت الله علیه په الفیه کې وایي وی وقل ما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل ډیر کم به ته مسلسل حدیث وګوري چې هغه د سالم وي د تسلسل د خلل نه او ډیر کړه ته به ګوري په دې کې به انقطام وي موصول بني اشهر المصنفات فيه د محمد عبدالباقي الأيوبي وقد اشتملت على مئتين و اثنا عشر حديثا و اثنی عشر حديثا دا مشتمل دی په دوه سوه باره احادیثو باندې خو په زیاتو احادیثو کې په دې صفت د تسلسل کې څه راځي خلل او انقطاع راځي اگر چې اصل حدیث ثابت وي بلکې کله حدیث هم ضعیف وي